د اونۍ پوښتنه د اونۍ پوښتنه د اونۍ پوښتنه پوښتنه په دې خپرونه کې د یوې مهمې پوښتنې په اړه د بېلابېلو اشخاصو نظرونه او په پای کې بشپړ ځواب او پایله اورئ. د ورځې لومړۍ ورځ ځینو مجاهدینو ملګرو نه پوښتنه وکړه چې دوی ولې د اسلامي نظام د قایمولو لپاره ټوپک را اخېستی، له کومې بلې لارې یې قیام امکان نه لري که څنګه؟ د مسلمانانو تر منځ اتفاق او اتحاد څه سره تللی شي؟ د اونۍ پوښتنه، د هرې جمعې په ورځ د خلافت غږ نوي اېف اېم څخه. د اونۍ پوښتنه. د خلافت غږ راډیو مؤمنې او مجاهدو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د خلافت غږ راډیو خپرونې به په غور سره اورئ مؤمن اورېدونکو د اونۍ پوښتنه په خپرونه کښې مو هرکلی کوو د دې اونۍ پوښتنه مو هم یوه ضروري او اړینه پوښتنه ده چې ډېرې ډلې او ډېر تنظیمونه کوششونه او هڅې کوي چې له بېلابېلو لارې اسلامي نظام حاکم کړي او په نړۍ باندې او ځینې یې په یو محدود مکان کښې غواړي چې اسلامي نظام حاکم کړي. دې لپاره په بېلابېلو طریقو هلې ځلې او هڅې روانې دي. د خلافت اسلامي مجاهدین هم غواړي چې په ټوله نړۍ اسلامي نظام حاکم کړي. له دوی نه دغه پوښتنه کوو چې دوی ولې غواړي چې د ټوپک له لارې د ټوپک په وسیله اسلامي نظام په ټوله نړۍ حاکم کړي ایا له نورو لارو چې څنګه مختلف تنظیمونه په جمهوریت کښې بېلابېل تنظیمونه او کوششونه هڅې کوي چې د بېلابېلو لارو نه جمهوریت له لارې د انتخاباتو له لارې نه د اسلامي نظام حاکم کړي په دغه برخه کښې دوی تجربې څه دي د اسلامي خلافت د مجاهدینو تجربه په دې برخه کښې څه ده په دې به هم تاسې پوه شئ د ورځې لومړۍ ورځ ځینو مجاهدینو ملګرو نه پوښتنه وکړه چې دوی ولې د اسلامي نظام د قایمولو لپاره ټوپک را اخېستی، له کومې بلې لارې یې قیام امکان نه لري که څنګه؟ ځکه مو د اسلامي نظام د قیام لپاره ټوپک را پورته کړی چې په ټوله نړۍ د الله حکم جاري شي او په ټوله نړۍ اسلامي حکومت قایم شي او خلک د طاغوت له تیارونو نه ووځي او د اسلام په رڼا کښې واقع شي. له نورو لارو یې ځکه امکان نه شته چې هېچا تر اوسه پورې د عالمي جهاد نظریه او فکر نه درلوده غیر اسلامي خلافت نه چې الله سبحانه وتعالی دا انعام په موږ باندې وکړ او نورو لارو کې څوک نه شي کولی چې دا رقم عالمي جهاد وکړي او نورو لارو کې د خپل ایمان او ولا او برا مکمل سړی نه شي کولی. که تاسې راته دا ووایي چې ولې به د اسلامي نظام د قایمولو لپاره ټوپک را اخېستی دی، کومې بلې لارې نه اسلامي نظام نه شي حاکمېدای که څنګه؟ بهار صاحب دا خو د تاریخ نه جوته ده چې په سلګونو کلونه کېږي چې یهودو او نصاراو د زرګونو منصوبو پلانونو حربو ولجو پړکو دامونو او ښکېلونو او کویانو په کنستو او په زرګونو قسمه وسایل زراعي اسباب په کار اچولو باندې د مسلمانانو د ذهني فکر دماغ و عقل سوچ سمج احساس و ضمیر و وجدان او د اسلام هغه د حق دین جذبه و ولوله ننګ او غیرت یې پلش کړل او سلب او غصب یې کړل او د اسلام درد او احساس په ځای باندې ول په دماغو کښې په زرګونو قسمه خراب او ناکاره زهريله تخمونه وکرل د اسلام په ضد باندې چې د اسلام د باغچې نه یې هغه ښارداره اغزیجن وحشي بیابان جوړ کړ او بیا د خپل هر قسم زور طاقت په زور راغلل او اسلامي خاوره او ځمکې اشغال کړې او په منظم متواتر او مسلسل کوشش یې پکې کفري نظام جمهوري طاغوتي او سیکولر قانون قایم کړ نو اوس لله الحمد چې د خلافت مجاهدینو د تورې لارې اختیار کړې او ټوپک یې راغستی دی او بله لاره یې نه ده خوښه کړې نو دا د انبیاو لاره ده د نبي علیه سلام لاره ده، د هغه صحابهوو لاره ده، د هغه خلفای راشدینو لاره ده او همدغه شان ته په ایماني زور باندې د الله په رحم او کرم او نصرت او امداد او په توفیق باندې به د ایماني توري په زور د خلافت غازیان به د کفارو مشرکینو مرتدینو نه هغه قبضه شوې خاورې واپس بیا د توري په زور اخلي او مکمل سل په سلو کښې الهي قرآني اسماني قرآني قانون نظام نافظوي او حاکموي او قایموي به انشاءالله او بله لاره نه شي کېدلی په دې دور کښې چې که هغه نورې لارې دي چې څوک یو لاره اختیاروي څوک بله لاره اختیاروي څوک بله لاره اختیاروي نه شي کېدلی په دې دور کښې او دغه د ټوپک لاره ده دغه د توري لاره ده دغه د جهاد لاره ده چې د دښمن نه به خاوره اخېستل کېږي او په هغې باندې به بیا د الله احکام او د الله دین او د الله قرآن او د الله کتاب به بنا پېدېږي او قایمېږي به انشاءالله لومړی تاسو ته ستاسو ټولو همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د اسلام د حاکمولو لپاره او د اسلامي قانون د حاکمولو لپاره واحد هم د جهاد لاره ده او د دې جهاد په ذریعه سره انشاءالله چې د الله تعالی قانون به قایمېږي اسلامي خلافت به قایمېږي او د الله تعالی وعده ده بله کومه داسې لار نه شته د الله تعالی قانون چې قایمېږي د جهاد په ذریعه باندې به قایمېږي انشاءالله محترم والي صاحب د ملګرو مختلف نظرونه بېلابېل نظرونه ورکړل تاسې مونږ ته په دې اړه د قرآن حدیث نه دلایل ووایي چې ولې مونږ د اسلامي نظام د قیام لپاره ټوپک را اخېستی له کومې بلې لارې اسلامي نظام نه شي حاکمېدی که څنګه الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد د اسلامي نظام اسلامي شریعت او الهي قانون د نفاذ دپاره موږ د ټوپک لار اختیاره کړې ده دا ځکه چې اوله وجه په دې کښې دا ده همدغه ټوپک باندې او په دې قتال باندې موږ ته د الله رب العالمین د طرف نه امر شوی دی واضربوا منهم کل بنان ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض الله رب العلمین دا اوامر نو همدغه شان په قرآن کریم کښې نور ډېر زیات اوامر په رب العلمین په قتال باندې کړي دي په وینه تویولو باندې کړي دي او همدغه شان د دی په بندونو باندې هر یو بند باندې د والو امر الله رب العالمین کړی دی نو قتال او قتل او وجل دا په توره او په ټوپک باندې کېږي، دا په چړه باندې کېږي، په نورو طریقو سره نه کېږي، دې وجې نه مونږ دا ټوپک را اخیستی دی. دوېمه وجه په دې کښې دا ده، همدغه د نبي علیه الصلوة والسلام مونږ ته امر دی او د هغۀ طریقه مبارکه همدغه وه. نبي علیه الصلوة والسلام فرمائی، ان ابواب الجنة تحت ظلال السیوف، همدغه شان فرمائی، فوالذي نفسي بيدي لاقاتلنهم على امري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله امرا او دغه شان نور په ډېر زیاتو احادیثو کښې په قتال باندې امر شوی دی او بله وجه په دې کښې دا ده چې مونږ ټوپک ځکه رااخستی دی چې بدر ته نبي علیه الصلوة والسلام تشریف وړی دی، غزوه احد ته تللی دی، هلته یې غاښ مبارک شهید شوی دی، همداشان غزوه احزاب ته ورغلی دی، فتح مکې ته تللی دی، غزوه حنین ته ورغلی دی، غزوه تبوک ته تللی دی، په دې ټولو کښې نبي علیه الصلوة والسلام توري، غشي او نېزې وړې وې او که نه قلم او کاپيانې وړې وې، خامخا نبي علیه الصلوة والسلام توري او نېزې او غشي دا ځان سره وړي وو. بله وجه دا ده که چېرته د قتال او د ټوپک او د جنګ نه بغیر بله کومه یوه لار کېدلې نبي علیه الصلات وسلام به دومره کفار نه وژل چې بدر کې اویا کسان مردار کړه په احد کې دوه یې شاوخوا مردار کړه او بنو قریظه په سلګونو باندې کسان په یو ورځ کې هغه ووژل او کندې ترې ډکې کړې که چېرته د ټوپک نه بغیر او د جنګ او د قتال نه بغیر کېدلی نو نبي علیه الصلات وسلام به د بدر میدان کې څوارلس مبارک شهدا نه ورکولی د احد په میدان کې به اویا کسان شهیدان نه ورکولی چې په هغې کې سیدالشهدا حمزه رضی الله عنه هم په کې شامل وو او د بیر معونه په واقعاتو کې به یې لس سوه اویا اویا صحابه کرام د دې قرباني به نبي علیه الصلات وسلام بلکل نه ورکولې او بله وجه په دې کې دا ده چې همدغه زمونږ د سلفو طریقه ده همدغې باندې زمونږ د سلفو امر کړی دی لکه شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله فرمایي لن یصلح قوام هذا الدین الا بکتاب یهدی و سیف ینصر هغه هم دا دوه اسباب بیان کړي دي یو په دې کښې کتاب د الله رب العالمین دی دویم په کښې توره او ټوپک دی دې وجې نه مونږ ټوپک را اخیستی دی د خلافت غږ مؤمن او مجاهدو اورېدونکو د اونۍ پوښتنه تاسې واورېده او بېلابېلو مجاهدینو نظرونه او بیا د مولوي صاحب نظر د قرآن او حدیث په رڼا کښې تاسې واورېده له ټولو نه معلومه شوه چې نبي علیه السلام د سیرت نه معلومه شوې ده او تجربو هم ښودلې ده چې په نړۍ باندې چې اسلامي نظام حاکمېږي نو هغه بس د الله تعالی د اوامرو سره سم د نبي علیه السلام د ژوند د تګلارې سره سم د الله په لار کې په قتال او جهاد کولو باندې اسلامي نظام په نړۍ حاکمېږي ځکه چې تواغیت او د شیطان پیروان هېڅکله نه غواړي چې په رضا باندې دوی اسلام ومني اسلامي نظام د دوی غاړه کې د خپل کفري نظام او خپل کفر نه تېر شي تر څو چې هغه سر چې د اسلامي نظام په مقابل کې راپورته شوی وي هغه له تنه جدا نه شي نو هېڅکله به اسلامي نظام په نړۍ حاکم نه شي که څه هم ځینې تنظیمونه بېلا بېلې ډلې لګیا دي او په دې برخه کې هڅې کوي ډېر ځوانان یې په کار اچولي او ګمارلي دي د دوی تجربو ښودلې مونږ ته چې دا څو کلنه تجربه چې پېنځلس شپاړس کاله په افغانستان کې او دې نه زیات په پاکستان کې او او تقریبا اتیا کاله شاوخوا مبارزه چې په مصر کې شوې وه، د هغو ټولو نتیجه دا وښودله چې د جمهوریت له لارې نه، د انتخاباتو له لارې نه هېڅکله کفري نړۍ نه غواړي چې اسلامي نظام ته تسلیم شي او اسلامي نظام ومني. نو یوازې د نبي علیه السلام ژوند مونږ ته هغه غوره نمونه ده چې هغه کله چې کمزوری او اسلامي نظام یې نه شو حاکمولو نو هغه هجرت وکړ مدینې ته ورته د اسلامي نظام اعلان وکړ ملګري په ځان اټول کړه او بیا یې له نړۍ سره جنګ شروع کړ هغه چا چې دغه اسلامي نظام نه منه اسلامي خلافت مجاهدین هم چې په کومو منطقو کښې وو هلته یې دوی وسه نه رسېده دوی یو ځای ته راټول شوي تمکین ساحه یې ځان ته جوړه کړې او دلته د اسلامي خلافت اعلان کړی او الحمدلله دوی دغه کار کامیاب دی که څنګه چې نبي علیه سلام په خپل ژوند کښې دغه تجربه کړې وه او مونږ ته د هغه د ژوند هر لوری قابل د اطاعت او تابعدارۍ دی، نو مونږ هم اسلامي خلافت مجاهدین هم د نبي علیه السلام په دغه طریقه هم عمل کړی او الحمدالله دغه لاسته راوړنه چې اسلامي خلافت دی الحمدالله چې الله جل جلاله د نبي علیه السلام په طریقو د عمل کولو په وجه باندې د الله نه تقوا باندې او د ښه نیت او ښې ارادې له وجې نه الله تعالی په نړۍ باندې حاکم شي، نو د انتخاباتو له لارې اسلامي نظام نه حاکمېږي، د جمهوریت کې داخلېدو له لارې اسلامي نظام خو نه شي راوستلی، دغه تنظیمونه، دغه ډلې داسې نه چې خپل ایمان هم د لاسه ورکړي، دنیا او اخرت دواړه به یې خراب شي او نور دې دا ځوانان، هغه بااحساسه ځوانان چې هغوی غواړي اسلامي نظام حاکم کړي، د هغوی مخې ته دېوال نه جوړېږي، د اسلامي نظام په مقابل کې دی د یهودو سره یو ځای نه درېږي او ځان د هغوی یوه پروژه نه ګرځوي، په شعوري یا په غیر شعوري ډول باندې کفري نړۍ غلامي نظام په مقابل کښې دوی ډېرې پوښانه هڅې کړې دي او بېلابېل تنظیمونه یې جوړ کړل چې مسلمانان اسلامي امت په یو ټغر را ټول نه شي او دوی سره یو نه شي او اسلامي خلافت یې لاندې کړي نو همدې وجې نه دوی ته یې په دغه جمهوري حکومتونو کښې جوازنامې او جوازونه ورکړي چې دوی دغه فعالیتونه د جمهوریت کښې تر سره کړي او سیکولریزم تر چتر او تر سیوري لاندې دوی ته د دعوت او ځینو خاصو مراسمو اجازه ورکول شوې ده چې دغه عید کلن د یو اسلامي نظام د راوستلو لپاره بسیا نه کوي نو ټولو مؤمنو ځوانانو ته مجاهدینو ته او هغه څوک چې د اسلامي نظام پسې تږي دي او له هغوی نه غوښتنه ده چې هغوی ته هم دغه دعوت او بلنه چې راشي د اسلامي نظام سره یو ځای شي او دغه سب قوي کړي اسلامي نظام د جمهوریت له نه شي حاکمېدلی نور خپل وختونه نه ضایع کوي الله تعالی دې رضا کړي او د نبي اسلام د ژوند په طریقو دې عمل وکړي خو زما شاعر د الله په لار کې په جنګ مئین ځکه نو د غشو او مردکو په شغار کې ورک دی ستا شاعر د ګودر لېونی شاعر د هنر په پلمه په خپله مبتذله او بربنډه شاعرۍ د پېغلو له سرونو لوپټې خویوي خو زما شاعر د سنګر زلمی شاعر په خپله سرښندنه د مؤمنو تورسریو په سر د حیا لوپټې خوروي ستا شاعر که د رباب ترنګ کې خوند د څېړۍ سیوري ته دمه شئ او د هغه زړورو، زرګورو، قلموالو، شاعرانو انقلابي شاعري واورئ چې د توري د تېغ په څېر یې د قلم څوکه هم تېره ده. د څېړۍ سیوری له انقلابونو، غورځنګونو او حماسو ډکه مشاعره د هرې جمعې په ماښامنۍ خپرونه کې له خلافت غږ نوي اف ام څخه. پیل د غورځنګونو دی او شور د تکبیرونو دی ړنګه د کفري نړۍ زور د تکبیرونو دی دا دي خونړي غرونه دا دي هیبتي درې ځالې د زمرو پکې کور د تکبیرونو دی بیا د نړۍ بام باندې تور بیرغ رپاند ښکاري بیا د نړۍ بام باندې تور بیرغ رپان ښکاري رعب نن په لر او بر خور د تکبیرونو دی هو د سپین غره په لمنو کې بیا د اسلامي خلافت د تېره احساس او تېره قلم څښتن شاعران د څېړۍ سوري ته راټول دي دوی د ادب مورچل هم ګرمه ساتلې او د ادب په تاریخ کښې یو داسې نوی باب کېښود چې د هنر په پلمه د سندرو او مبتذلو شعرونو ویانوال شاعران یې داسې ذلیل او رسوا کړل چې اوس نو په خپلو کړنو که نه شرمېږي نو څه به وکړي که د استشراق د فکري مکتب شاګردان شاعران د زلفو او شونډو په بربنډه شاعرۍ زموږ ځوان نسل عیاشۍ او فحاشۍ ته هڅوي نو زما څڼور غازیان شاعران په خپلو انقلابي او حماسي نارو ځوان کول خپل رسالت او مسؤلیت ته متوجه کوي لله الحمد نن هم د څېړۍ سوري ته ډېر درانه ملګري شاعران را ټول شوي دي تمه مې ده چې د دوی شاعري به هم په دغه هیبتي ذرو کښې یو داسې نوی رنګ راوړي چې ځوانان به انشاءالله په کوم هدف چې لوستل کېږي هماغه هدف ته ورسوي او د یو یو ستر ارمان او یو ستر هدف ته د رسېدو لپاره به ځوانان د دغه هیبتي غرونو لارې ونیسي او دلته به د څېړۍ سوري ته او همداراز د سپین غره په لمنو کې د اسلامي خلافت د ګرمو سنګرونو غېږو ته له تاغوت او د کفري کفري نظامونو څخه او همداراز د دارالکفر څخه هجرت کوي او دلته به راځي او دلته به خپل ارمان او خپله مینه پالي په هر صورت د څېړۍ سیوري ته ناستو ملګرو تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وړاندې کوم او خوشحاله یم چې دلته را سره درانه ملګري دي او همداراز مشاعرې ته هم ګڼ مینوال غوږ دي هغه ملګري چې مشاعره اوري هغوی ته هم یو ځانګړی سلام نو مشاعره پیل کوو او د مشاعرې پیل به د بخاري صاحب له شعر نه وکړو بخاري صاحب نه یو ځانګړې مننه هغه دا چې بخاري صاحب نو د مشاعرې په ترتیب او تنظیم کښې خورا ډېره ستړیا ګالي او ډېرې هڅې کوي الله دې ورته اجرونه ورکړي بخاري صاحب نو ستاسې شعر له تاسې اورو مهرباني وکړئ داسې احساس الله درکړی چا پروا نه ساتې ځکه د جېټو بمبرو سره خوشحاله ښکارې او د مړ ضمیر خاوند خو نه یې زه دې پېژنم د مړ ضمیر خاوند خو نه یې زه دې پېژنم مننه چې د مړ ضمیر خاوند خو نه یې زه دې پېژنم دې خړو پړو سنګرو سره خوشحاله ښکارې دا بیا ووایه د خلافت مجاهدینو ته دې ډالۍ نو د مړ ضمیر خاوند خو نه یې زه دې پېژنم دې خړو پړو سنګرو سره خوشاله ښکارې خو د انقلاب چپې همېش در سره څنګ کې درومي. د انقلاب چپې همېش در سره څنګ کې درومي. مننه یې چې د انقلاب چپې همېش در سره څنګ کې درومي. ته خو درنو درنو چپو سره خوشاله ښکارې او شوې مهاجر د خپل د کلي خلافت په خاطر شوې مهاجر د خپل د کلي خلافت په خاطر د بېلتانه د ترخو شېبو سره خوشاله ښکارې منم چې ته وې د هرونو بازارونو زلمی منم چې ته وې د ښارونو بازارونو زلمی مننه یې څه منم چې ته وې د هرونو بازارونو زلمی خو اوس دي دنګو دنګو غرو سره خوشاله ښکارې دا هم بیا وایه ډېر ښه څنګه منم چې ته وې د ښارونو بازارونو زلمی یعنې دلته د ښارونو بازارونه هغه تنکي هغه نري نري زلمي هغه چست او چالاکه زلمي چې اوس دلته راغلي دي نو د دې دنګو غرونو کښې رښتیا هم خوشحاله ښکاري ما یو څو بیتونه په دې لیکلي دي یو زلمي په لیدو ډېر رښتیا هم دا نو یو بېل احساس دی مهرباني منم چې ته وې د هرونو بزرونو زلمی اوس د دنګو دنګو غرو سره خوشحاله ښکاري څه موده وړاندې بخاري صاحب یو ملګری و ښار کښې مې پېژنده او دلته مې چې یې ولیده نو چې راغی د ښار په جامه او لباس و که نه ږیره یې په مخ نه وه په اصطلاح ښه د ښار رنګونه پرې خواره وو نو بیا تربیت ته لاړو تربیت نه چې راغی نو بیا هغه شان نه و لکه د ښار نه چې راغلی په صورت او سیرت کښې مکمل تغییر راغلی نو بیا یې هغه چې لیده مې نو بیا خط ته روان و خوندوره مبارکه ږیره یې وه په مخ رنګ کښې یو نورانیت پیدا شوی و د پیکا شریدونه یې ځانه تاو کړي وو پیکا ورسره و ناشنا غوندې کیفیت و ما ته یو څو بیتونه په مغسات کښې فکر ته راغله او هغه سرشار او شوخ زلمی نو دلته بیا هغه شان نه و وایي د عظمتونو دنګ منار زلمی دی د عظمتونو دنګ منار زلمی دی د عظمتونو دنګ منار زلمی دی ګلاب ګلاب چنار چنار زلمی دی د عظمتونو دنګ منار زلمی دی ګلاب ګلاب چنار چنار زلمی دی دا د ښار هغه ټولو زلمو ته دی ډالۍ چې دلته د اسلامي خلافت لیکو ته راغلي دي اوس هغه هغه د ښار زلمي نه دي د عظمتونو دنګ منار زلمی دی ګلاب ګلاب چنار چنار زلمی دی اوس د سپین غره د ګړنګو زمری دی اوس د سپین غره د ګړنګو زمری دی اوس هغه نه دی نه د ښار زلمی دی اوس د سپین غره د ګړنګو زمری دی اوس هغه نه دی نه د ښار زلمی دی اوس د رنګونو د ژوند ژڼی نه دی اوس د رنګونو د ژوند ژڼی نه دی اوس د غورځنګ اوس د ګزار زلمی دی او له ملا یې تاو کړې د مرمیو رسۍ له ملا یې تاو کړې د مرمیو رسۍ څه په درنه پیکه سینګار زلمی دی او اوس نو هم نوبت رسېږي وړوکي عبیدالله ته عبیدالله که څه هم پیل یې نوی دی او د شعر په میدان کې نو اوس لا په اصطلاح خاپوړې او پاپلې شروع کړي دي او انشاءالله دوی ته د داد ورکولو او دوی د هڅونې په موخه نو دوی مشاعرې ته راځي او موږ ورته داد ورکوو په دې نیت او په دې موخه چې انشاءالله د دې قلم به په آینده کښې لا رنګونه راوړي او دغه دغه اغزنو او ګړنګینو لارو کښې چې یې ورک کړي یو د کل یو ګورونو دا د چا مینه ده چې یې ورک کړي یو د کل یو ګورونو دا د چا مینه ده چې دېره کړو تورو غرونو په سرونو دا د چا مینه ده او چې د هر ښکلي ژوند نه خوښ مو کړو د ستړې ژوندون چې د هر ښکلي ژوند نه خوښ مو کړو دا ستړی ژوندون څومره ښه دی چې د هر ښکلي ژوند نه خوښ مو کړو دا ستړی ژوندون په داسې ژوند کښې مو د پاک الله رضا مینه ده او د اسلامي نظام چې خور شي په دې واړه جهان څنګه د اسلامي نظام چې خور شي په دې واړه جهان د خلافت د هر غازي په زړه کې دا مینه ده. ډېر خوندور دی څنګه ده؟ د اسلامي نظام چې خور شي په دې واړه جهان د خلافت د هر غازي په زړه کې دا مینه ده او لېوني نه دي فدایان چې باروتي جامې له ځان تاووي. ها لېوني نه دي فدایان چې باروتي جامې له ځان تاووي ډېر خوندور بیا یې ووایه څنګه؟ لېوني نه دي فدايان چې بروتي جامې له ځان تووي، ښکارېږي داسې يقيني چې دا صفا مينه ده او دا د ګودر د بنګړو زلفو مينه څه کوو مونږ. ډېر خوندور، دا د ګودر د بنګړو زلفو مينه څه کوو مونږ، ډېر خوندور دی. دا د ګودر د بنګړو زلفو مينه څه کوو مونږ، زمونږ مينه جنتي حورې عينه مينه ده. واه ماشاءالله. او شهادت ستا په تمه سنګرو کې اوسم. هر څه په هر لحاظ باندې دغه شعر ډېر خوندور و او ډېر په زړه پورې و ما خو په پیل کښې ویل چې عبیدالله به انشاالله ورځ تر بلې به شعر ښه کېږي او همداسې ده هم چې د دغه سړورو غازیانو شاعرانو په پل پل ږدي نو انشاالله شاعري به یې لا په زړه پورې کېږي او زلمو د خلافت لاس کښې سرونه دې نیولي ابو عمر مولوي صاحب! زلمو د خلافت لاس کې سرونه دې نيولي، نو ځکه له بې دينو يې سنګرونه دې نيولي. يو ځل به دې د ښار کوڅې همداسې کړي رالاندې يو ځل به دې د ښار کوڅې همداسې کړي رالاندې چې څنګه يې دا لوړ هيبتي غرونه دې نيولي. يو يو ځل به دې د ښار کوڅې همداسې کړي رالاندې چې څنګه يې دا لوړ هيبتي غرونه دې نيولي. نن بيا د بري توغ په لاس يو بل کلي ته لاړل. نن بیا د بري توغ په لاس یو بل کلي ته لاړل، وړو ورته په لاسو کې ګلونه دي نیولي. اوس نو هم شرافت شفق را بولو چې خپل کلام را واوروي شفق صاحب تاسو مهرباني وکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه هم د څېړۍ سیوري ناستو شاعرانو وروڼو ته او همداراز ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نېکې هیلې وړاندې کوم ما سره هم یو څو بیته دي په دې هیله یو چې د خوښې وړ مو وګرځي وې د نړۍ بام باندې اذان د انقلاب کومه څنګه د نړۍ بام باندې اذان د انقلاب کومه حضرت صاحب وایې د نړۍ بام باندې اذان د انقلاب کومه دغې محکومو ملتونو ته خطاب کومه د نړۍ بام باندې اذان د انقلاب کومه دغې محکومو ملتونو ته خطاب کومه. او د رنګینیو په ژوندون مې مرګ د تړو خوښ که. څنګه د رنګینیو په ژوندون مې مرګ د تړو خوښ که. د رنګینیو په ژوندون مې مرګ د تړو خوښ کړ عجیب زلمی یم عجیبه شان انتخاب کومه. او د قلم غشي له سینو نه تېرو بېرو باسم. د قلم غشي له سینو نه تېرو بېرو باسم. سهیل صاحب وایي د قلم غشي له سینو نه تېرو بېرو باسم د استعمار له ګوډاګو سره حساب کوم د قلم غشي له سینو نه تېرو بېرو باسم د استعمار له ګوډاګو سره حساب کوم او هغه ویاند یم چې نړۍ مې په هنر قانع کړه هغه ویاند یم چې نړۍ مې په هنر قانع کړه ډېر خوندور هغه ویاند یم چې نړۍ مې په هنر قانع کړه یوه جمله کې اوس خبرې یو کتاب کوم. ماشاءالله ډېر خوندور هغه ویاند یم چې نړۍ مې په هنر قانع کړه یوه جمله کې اوس خبرې یو کتاب کوم شرافت شفق و او رښتیا هم دغه د هنر په پلمه د مبتذلې بربنډې او چټي شاعرۍ په خم کې د لوېدلو شاعرانو هغه هنر زمونږ د شاعرانو دغه د د شعر چې کوم کوم سبک دی او همداراز د شعر چې کوم اصناف دي هغې ته نو د هغې په وړاندې د هغې په زیري کښې هم څوک ناخلي لله الحمد دغه شان زمونږ ویاند هم همغه څېر وي او زمونږ قلموال او لیکوال هم همغه څېر وي چې لله الحمد دغه کفري او تاغوتي نړۍ ولړزوله او داسې د تکبیرونو شور او اذانګۍ د نړۍ ګور ګور ته ورسېدې قدرمنو اورېدونکو نن نو مشاعره کې موږ سره ډېر ګڼ مجاهدین ملګري هم شتون لري له نیکه مرغه چې نننۍ مشاعره داسې ده چې د شاعرانو نه پرته را سره ګڼ مجاهدین هم ناست دي دلته د ناستو مجاهدینو په شمول د اسلامي خلافت په ټولو خطونو او سنګرونو کښې ټولو مجاهدینو ته ډالۍ ده رښتیا هم چې په هرو حالاتو کښې استقامت کړی دی او ثبات الله تعالی ورکړی دی نو وایي اورونه راورېږي سرې سکروټې راورېږي اورونه راورېږي سرې سکروټې راورېږي د اوسپنې اسمان دی ترېنه ګټې راورېږي اورونه راورېږي سرې سکروټې راورېږي د اوسپنې اسمان دی ترېنه ګټې راورېږي خو بیا یې هم جذبې د دغه دنګ زلمي مړې نه کړې خو بیا یې هم جذبې د دغه دنګ زلمي مړې نه کړې مرمۍ که د کفارو غټې غټې راورېږي اوس هم نو ځو او د انقلابونو په دغه تندریزو نارو شور کښې د عبدالله حسان خواږه غږ ته تمه ږدو او حسان را بولو چې خپل یو څو بیتونه را ته ترنم کړي حسان صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ټولو ملګرو ته نظام صاحب تاسو ته او د خلافت غږ راډیو اورېدونکو ته زه هم په خپل وار سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو دا چې ذوالفقار روحاني صاحب هم مشاعرې ته تشریف را وړی دی نو د هغه هیله همدا ده چې ترنم به له ما سره یو ځای کړي ډېره ښه چې دا به ډېر خوند وکړي نن به غبرګ غږونه نو دا بېل کیف لري نو ذوالفقار صاحب بیتونه لیکلي دي هغه به د هغه سره ترنم کړو انشاءالله مخکې به ترېنه زه یو څو بیتونه ووایم دستي فلحال مې ولیکل تازه دي لا دا لاره به مونږ نه پرېږدو او ولې به ترې ګرځو؟ دا لاره به موږ نه پرېږدو او ولې به ترې ګرځو؟ مننه دا لاره به موږ نه پرېږدو ولې به ترې ګرځو؟ ورکړي مونږه ډېرې په دې لار دنګې ځوانۍ. ههه ډېر خوندور. او ګلاب ګلاب رنګونه او درانه درانه خویونه. څنګه ګلاب ګلاب رنګونه او درانه درانه خویونه. مننه ګلاب ګلاب رنګونه او درانه درانه خویونه. څېړۍ په شان مضبوط. پرې جنت کې افتخار دنګې ځوانۍ وه او دې دنګو حوصلو ته یې جهان حیران حیران دی دې دنګو حوصلو ته یې جهان حیران حیران دی دې دنګو حوصلو ته یې جهان حیران حیران دی مرګونو ته خندېږي هم په دار دنګې ځوانۍ څومره خوندور دی څنګه دې دنګو حوصلو ته یې جهان حیران حیران دی مرګونو ته خندېږي هم په دار دنګې ځوانۍ ستا د نظر په دایره کې نړۍ اوس دې نیولې په پنجه کې نړۍ ستا د عروج پړاو ته فکر وړې ستا د عروج پړاو ته فکر وړې اوس د حیرانه یو په دوه کې نړۍ اوس نو راځي عمري صاحب چې خپل تازه کلام تاسو ته در واوړل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولې سړې ستوري تاروغلې شاعرانو امید لرم چې روغ و جوړ به شعر دی چې چې مرګ ته خاندي او د مرګونو څه پروا نه لري. چې مرګ ته خاندي د مرګونو څه پروا نه لري. دا باسین دی د بندونو څه پروا نه لري. او بخاري صیب یایي چې دا خو زمونږ د خلیلزاتو یو ښکاره مثال دی. څنګه؟ دا خو زمونږ د خلیلزاتو یو ښکاره مثال دی چې فدایان مې د اورونو څه پروا نه لري. او چې د خندا چل د ژړا زده کوي نو داسې خلک بیا له دردونو څه پروا نه لري خو تړل د خپو چې ورته مور په ماشومتوب ورخلي ځان صاحب تړل د خپو چې ورته مور په ماشومتوب ورخلي ځکه زلمیم له زنځیرونو څه پروا نه لري او عمر یې ټول چې زورورو سه په زور کې تېر وي هغه بیا تاسو له جنګونو څه پروا نه لري عمر یې ټول چې زورورو سره په زور کې تېر وي، هغه بیا تا سره له جنګونو څه پروا نه لري چې یې د ژوند هر یو ازمېښت ته د سینا سپر کړی چې یې د ژوند هر یو ازمېښت ته د سینا سپر کړی عمر یې د د ازمېښتونو څه پروا نه لري ډېره مهرباني. قدرمنو اورېدونکو تاسو عمري ته غوږ وي چې خپل خوندور کلام یې را واورېده او واقعا چې ډېره مزه یې وکړه او د تمه مې ده انشاءالله او په دې هیله یم چې د مجاهدینو هغه جذبې او ولولې به یې لا تاندې کړي وي او لا به نو د دغه سکروټو او د درنو بمونو او ګټو په باران کښې به همدغه شان باثباته او پر استقامت ېې او تل به نو ېې خپلې سینې همدغه شان د اسلامي نظام د دفاع په وړاندې سپر نیولي اوس نو ننۍ مشاعرې ته ابوعمر مولوي صاحب هم د مېلمه په حیث راغلی خو ابوعمر مولوي صاحب هم ډېر ناشنا غږ لري او دی نو کله کله عربي ترانې ځان سره زمزمه کوي خو ملګرو پرې ډېر زور راوړ چې همدغه عربي ترانې که څه هم دی وایي چې ما ته ټوله نه ده یاده یو څو بیتونه یې را ته یاد دي که یو بیت هم وي هم د ملګرو غوښتنه به مني او دی به نو همغه الله جل جلاله دې وکړي چې زمونږ دا مختصر شعر ټولو کفارو طواغیتو مرتدینو ته د غشي ګزار او مخلصو مؤمنانو مجاهدینو ته ملهم او پټۍ وګرځي د خلافت د اتلانو په جمله کې یم زه د خلافت د اتلانو په جمله کې یم زه د خلافت د اتلانو په جمله کې یم زه د سر شیندونکو فدایانو په جمله کې یم زه زه هغه نه یم چې سینګار او راحتونه ګوري زه هغه نه یم چې سینګار او راحتونه ګوري د تورو غرونو جهادیانو په جمله کې یم زه د آی اس آی او سي آی اې له جملې نه یم زه د آی اس آی او سي آی اې له جملې نه یم زه د قریشیانو بغدادیانو په جمله کې یم زه نه قومیت نه وطنیت نه عصبیت غواړم زه د عالمي مسلمانانو په جمله کې یم زه یم موحد او د توحید سره تلمینه لرم یم موحد او د توحید سره تلمینه لرم له شرک بېزار یم توحیدیانو په جمله کې یم زه شرع نظام په نړۍ غواړم محدود خیال نه لرم شرعي نظام په نړۍ غواړم محدود خیال نه لرم خلافت غواړم عالمیانو په جمله کې یم زه دالله په ځمکه د الله قانون غوښتونکی یم دالله په ځمکه د الله قانون غوښتونکی یم ځکه د دغه لارویانو په جمله کې یم زه په هر طاغوت باندې کافر او په توحید مؤمن یم په هر طاغوت باندې کافر او په توحید مؤمن یم د تواغیتو قاتلانو په جمله کې یم زه د خراسان څخه مهدي په لور روان یم زه خراسان څخه مهدي په لور روان یم زه اخر به یو ځای د شامیانو په جمله کې یم زه دا خلافت علی منهاج نبوت دی ورونو د خلافت علی منهاج نبوت د ورونو په حق روان د حقانیانو په جمله کې یم زه شرک او بدعت رسم و رواج ته خاتمه ورکوم شرک او بدعت رسم و رواج ته خاتمه ورکوم د پاک رسول د مقتدیانو په جمله کې یم زه درته سیار نورستاني یو څو پندونه لیکم درته سیار نورستاني یو څو پندونه لیکم یم د خیرخوا د ناصحانو په جمله کې یم زه قدرمنو اورېدونکو تاسو سیار نورستاني ته غوږ وئ نورستاني صاحب خپل خوندور کلام را واورېده اوس نو استاد فردوس بهار به خپل خوندور شعر را واوروي استاده تاسو مهرباني وکړئ نظام صاحب تاسې ته او ټولو ملګرو ته په مشاعره کې ګډونوالو ته اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته یو شعر لیکلی د هغه چا ده چې هغوی د تاغوت په ساحو کې دي او دلته کله کله جوابونه رالېږي چې بېرته دې دلته را شي او توبه دې وباسي هغه ټولو ته زمونږ د خوا نه دغه شعر ډالۍ ده چې هغوی نه هغوی ته هم بلنه وکړه چې تاسو توبه وباسئ د خپل کفر نه د خپل ذلت نه چې تاسو د کفر په ساحو کښې ژوند کوئ، توبه تاسو ته ویستل په کار دي چې تاسو دغه کفر کښې چې اوسېږئ، د کفر باندې راضي یاستئ، تاسې د هغوی سره په یو صف کښې راځئ، توبه وباسئ. نو هغې ته ما یو څو بیتونه شعر لیکلي، څوک چې طاغوت په ساحو کښې دي. د کافرو له خدمت نه توبه ګار شه د کافرو له خدمت نه توبه ګار شه ځوانه راشه له ذلت نه توبه ګار شه ډېر خوندور دی د کافرو له خدمت نه توبه ګار شه ځوانه راشه له ذلت نه توبه ګار شه او رب راضي کړه چې ښایسته دې اخرت شي رب راضي کړه چې ښایسته دې اخرت شي د دنیا له محبت نه توبه ګار شه او حسن صاحب وایي چې خپل هدف وپېژنه پسې روان شه څنګه خپل هدف وپېژنه پسې روان شه خپل هدف وپېژنه پسې روان شه ای انسانه له غفلت نه توبهګار شه او شفق صاحب وایي چې دا دنیا پاتې کېدونکې نه ده ګوره څنګه دا دنیا پاتې کېدونکې نه ده ګوره د فاني دنیا محنت نه توبهګار شه او له اسلام سره په جنګ کې به سر وخورې څوک چې اسلامي خلافت مقابلې ته راځي چې هغه رډل او ټپله ده هغوی ته وایم چې له اسلام سره په جنګ کې به سر وخورې دښمنۍ له خلافت نه توبهګار شه له نېکه مرغه نن مو مشاعره ډېره په زړه پورې ده د تېرو مشاعرو په څېر او ملګرو ډېر خوندور شعرونه برابر کړي دي اوس نو د داسې چا ته بلنه ورکوو چې یو بیت یې ډېر مشهور شوی دی وایي مخکې جانماز به زمونږ لاس کښې و هغه اختر لمانځه ته چې کله څوک به تله که نه رښتیا به د ځان د د کالو د پاک ساتلو لپاره به یې بس جانماز لاس کښې نیولی او ځان به یې په ګوته څنډه او روان به وو که نه نو دا دا صحنه یې ډېره ښه انځور کړې ده خو دا د د اسلامي خلافت دا تېر اختر کښې دغه بیت ویلی او د اسلامي خلافت مجاهدین نو د دوی هره شېبه اختر وي که نه او دغه بیت ځکه را یاد شو چې ډېر مې خوښ شوی اوس مخکې جانماز به زمونږ لاس کښې و اوس را سره لاسو کې لنچر دی او اختر دی دا خو د تېر اختر بیت و خو د همدغه شعر شاعر ابولیث مولوي صاحب را بولو چې خپل خوندور کلام را واوروي ابولیث مولوي صاحب تاسو مهرباني وکړئ د څېړۍ سوري ته ناستو قدرمنو مېلمنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله ملګرو ما هم یو شعر راوړی دی هیله ده چې ستاسو او د عظام صاحب د خوښۍ وړ به وګرځي انشاءالله وې دا بې رحمه سره کفري اورونه وژنو دا بې رحمه سره کفري اورونه وژنو هم بې دینه رهبري اورونه وژنو او د خلیل غوندې لمبو کې راحت مومو د خلیل غوندې لمبو کې راحت مومو مننه وې د خلیل غوندې لمبو کې راحت مومو منځ ته یې دانګو نمرودي اورونه وژنو او د ادم اولاد یو حق باندې ولاړ یو د ادم اولاد یو حق باندې ولاړ یو ادم علیه الصلات والسلام او تل باطل او شیطاني اورونه وژنو او نام نهاد مسلمانان د غرب په لار ځي نام نهاد مسلمانان د غرب په لار ځي وایي مونږ اسلامي اورونه وژنو یعنې د اسلام په خلاف باندې را پڅېدلي وي وایي چې مونږ اسلامي خلافت مخې کښې ودرېږو چې هر رقمي پاڅونونه پسې کوو دا کوو دا نام نهاد مسلمانان د غرب په لار ځي وایي مونږ اسلامي اورونه وژنو او د اندلس نه تر اقصی او اصفهانه د اندلس نه تر اقصی او اصفهانه د کافرو نظامي ورونه وژنو او مجاهد یو د حق کلک مدافعین یو مجاهد یو د حق کلک مدافعین یو که سرونه مبکزي ورونه وژنو او مرتدینو ته یې په هره لاره شیندو. مرتدینو ته یې په هره لاره شیندو. مننه وي مرتدینو ته یې په هره لاره شیندو، خو مسلم نه لازمي ورونه وژنو، وي د کافرو اتحاد کې ګډون نه کړو، د کافرو اتحاد کې ګډون نه کړو، ورته بین المللي اورونه وژنو او په جهان د خلافت علمبردار یو. په جهان د خلافت علمبردار یو، د نړۍ دا طاغوتي اورونه وژنو، د نړۍ دا طاغوتي اورونه وژنو. قدرمنو اورېدونکو! تاسو مولوي صاحب ابولیث ته ولله الحمد زمونږ ډېری ملګري شاعران علما دي او رښتیا هم چې دوی هر ډګر هر سنګر یې همداسې تود ساتلی دی، که هغه د علم ډګر دی او که هغه د جنګ ډګر دی او که هغه نو د ادب ډګر دی، موږ پرې ویاړو او دا زموږ هسکې شملې دي او الله دې راته تر ډېره ژوندي لري او الله دې نو ژبه او قلم همداسې تاند او ګړندی لري. درنو اورېدونکو!